بسم الله الرحمن الرحیم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا دریو وارونه مراد فرشتي والصافات الله وی قسم دی تا سب جوړونکو باندې پاسمانونو کې د الله د عبادت د پاره صفن په صفونو جوړولو سره پا فرشتو می دی قسم وی چی زما دی عبادت دی پار پا اسمان کی پا صفونو صفونو کی ولالی فالزاجرات زجرن قسم می دی پا شرون کو فرشتو وانی شیطانانو لرا زجرن پا شرلو رتلو سرا وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ کله چې دوی ته نصیحت کول شي دوی نصیحت نه قبلای و اذا روایتن کله چې ویني سم معجزه یستسخرون نور پر ټوکی کوي ټوکی ور پر کوي وقالوا ايدي ان هذا الا سحر مبين نبدا مگر جادو د ښکارا اذا متنا کله چې شومږه مړو وکنا ترا ونو شومږه خاورې افسوس وکړي وی دا خو ورځ ده چې موږ ته انکار کړو فرشتي ورته وی هاذا یوم الفصل دا دا ورځ د فیصلو الذي هغرز کنتم به تکذبون چې تاسو به دې ته دروغ نسبت کولو احشر الذين ظلموا راجم کړی ها کسان فرشتو ته ویل شي الله فرشتو ته احشرو را جمع کئی الذین آکسان ظلم چه مشرکان ظلم نمراد دیو چه ظلم عظیم نے چه شرک دے را جمع کئی ها کسان چه مشرکان و ازواجهم او هغه مشابه د دوی سره یو معنی دا وا مشابه د دوی سره نو مشابه څنګه ابن کثیر کې لیکلي یعنی زناکار د زناکار سره راجم کوي سودخور د سودخور سره راجم کوي غلاګر د غلاګر سره راجم کوي یا ازواج نه مراد دي بیان وي دا مشرکان راجم کوي او دغه مشرکی خو راجم کوي وما كانوا يعبدون او هغه چې دوی چې دوی ورته عبادت کولو من دون الله سوا د الله نه فهدوهم الى صراط الجحيم نلار ورته سما کوي په طرف د لار د جهنم وقفوهم الله ويدروي انهم مسؤولون دین د دای د عقاید او د اعمال بارکه تپوس کیږي لګي ودروي چې دا عقیده او عمل ته پوښتې کوی چې د دنیا کې کوم عمل لرلو الله ورته وایي مالکم سدی تاسو لره لا تناصرون چې نن یو بل امداد نه کوي نن خو تاسو تاسو خدایان یو ځای نه یو بل مدد نه کوي یا یمین دی دے کی دا ماناوا چی مراد تسو قوت و طاقت انکم کنتم تاتون نال الیمین یقینا وی تاسو چراتل ونکول منتقل طاقت و قوت سرا تا تخبل زور منکلو ته مشر وی لاس کې د اقتدار او ډنډا زدن نه پرې خو خپل د نه خیر کار نه کولو یا یمین په معنا د قسم نه انکم کنتم تاتون عن الیمین بیشک وی تاسو چې تاسو براتل کول موږ په قسم سره قد قسم مې په دې نه یو خو نو موږ له دوکه کو قالوا را مشران ورته وای بل لم تکونوا مؤمنین بلکې تاسو په خپل نه مؤمنان آیقینا من خامخا پریزو آلہتنا دا خپل خدایان لشاعر مجنون دا وجد وینا دا شاعر لینا چه پوی دا کتی چه بای لا الہ الا اللہ مقصد دا دے چه تد ولی شہید ونی گتی ملی جوندی تینا تما تم مساتا د خدای توب د صفاتو نو بیا دی تکبر کې راځي او وین کې تشاعر او لیونه وي بل جاء بالحق بلکې راتل کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په توحید الله وی دا شاعر او مجنون نه حق معنا او توحید او اسلام وصدق المرسلین غول وی صداع الراس تا دې کې با یعنی د سر درد ني یا غول علماء لیکلي وجع البطن لا فيها غول دې کې د خېټه درد ني دا شراب چوس کی مخېټه به درد نه کوي ولا هم عنها ينزفون او نبدای دې وجل نشکول شي نشو په ناراضي عقل به کار نه پریږي قال قائل او وی وین کې من هند دی جنتیان نا خپل مرګره ته وی انی کان لی قرین یقینا زما د پار په دنیا کې یو مرګره او یو دنیا کې زما یو مرګره او هغه د شرک کی دوا یقول انکم یقول چغم ماتو یقولو چې دغه مرګري به ما ته وي دغه دوست به وي انک لمن المصدقین آیت من ته خامخا د تصدیق کوونکو نه پراتلو د قیامت زه به په ملامت کولم چې حساب کتاب منی لکه کلاغه مونږ لږه حساب کتاب وکړو شي قال را جنتی وختل مرګره ته وای هل انتم مطلعون آیا وی تاسو دا خبردار حاصلون کی هغه ګور جتا فتولان خبردار به حاصل کی فراه نو به ګور یغفی سوال جهنم تمند جهنم کې قال يا جنتی ورته وی تالله قسم دی زما تعالی ان کت لتردین تخنیز دی یقینا تخنیز دی چیز دی حلاک کرے تخنیز دی ظلم حلاک کرے دا سی خبر بڑے کولی چیز ظلم کی دیشی دی قیامت میں منکر کرے ولولا نعمت ربی کچرنو انعام احسان زما در رب ان هذا بشکدا له الفوز العظیم قام هذا کامیاب لیا لمثل هذا د پار د مثل د داسې نعمتونو د پار د داسې کامیابی فلیعمل العاملین پکار د چمل کې عمل کوي علیها د پاسه د دې خوراک لشوب من حمیم شوب د معنی علماء کړي سکل به د ګرمو مو یا غدن مې د ګرمو مو ثم ان مرجعهم بیا یقینا واپس کیدل لدی لهل الجحیم خامخا جهنم توی بیشک او دې زموږ بندګانو مومنانو نه ثم اغرقنا الاخرین او بیا موږ غرقړو هغه نور وان من شیعته بیشک او د ډلې او د تابعدارو د نوح علی السلام نه ال ابراهیم خامخ ابراهیم علی السلام اذ جاء ربه بقلب سلیم کله چې راتلی کلی خپل رب ته په ځل صحیح سالم سره اذ قال لأبيه یاد کا اوس چې ویلی خپل والد تا او قوم خپل قوم تا ما ذا تعبدون د سشي تاسو عبادت او بندگی کوي قلب سلیم دې توي زړه صحیح سالم میدان کې ودرې دو پلار توي قوم توي دا اوس عبادت کوي تاسو ائفکن الہتن آیا د ځان نه د دروغ خدایان فتولوا عنه مدبرين ندی واپس شوی د دنشا کوونکی لاړ لغی او درگاه خالی پرې خو چې کوم د بوتانو زو فراغ الى الهتهم راغ معنا جلال لیکلی مال فی خفیتن میلان کړه او په پټي طریقې اله الہتهم له خدایانو ته فراغ په پټي طریقې راغله خدایانو لدی ته ایت مخل نظرانه شکرانه پرته فقال حضرت ابراهيم عليه السلام ویلی ولا تاكلون آیات سخرینا ما لكم لا تنطقون سشی تاسو لرچ خبر نکوي فرا علیهم نو مولان کړو په پټه طریقې دي تارا غلو دي تا فراغ علیهم راغلو پاغوی ضربن بالیمین چې وهل دی په خلاص باندې یا وهل دی لره د وجدا قسم نه ولو کنا الله لا کیدن ناسنامکم بعد ان تولوا مدبرین فاقبلوا الیه نو متوجه شي د حضرت ابراهیم علیه السلام ته یذفون چې منډه والے چې کله خپل خدایان ټکړو ټکړو قتل نټول ابراهیم ته راځم شو جدا خو تا کړی قال تعبدون ما تنحتون حضرت ابراهیم علیه السلام ورته ویلیا تاسو عبادت کوئ دا غا چا تنحتون چې تاسو تخپل الله ستوګئ والله خلقکم الله پیدا کړی تاسو ما تعملون واچ تاسو کوم عمل کوي قالوا ویلو د مشرکانو قال ابن له بنيانا وجور کید د پاره یو باده فالقوه فی الجحیم یغرزوی په دی اور کې یو لوی اور ولا جوړ کو فاراد اراده لرل ودی به پاغبان کې دند مکرو د فریب فجعلناهم الاسفلین نو ګرځولیو مونږ دی الاسفلین خوار او ذلیل لاندې شوی وقال ویلی هو ابراهیم علیہ السلام انی ذاهب یقینا ذکلم کم الی ربی کم ویل چې حکم کړی دې ما طرف زما سیهدین زرد چلا بما تلار سم کی هجرت کو قال ویلی حضرت ابراهیم علیہ السلام یا بنی ازما بچی انی ارا یقینا لدلی دی ما فی المنام په خوب کې انی اذبحک چې یقینا ذبح کوم تا فنظر نتو ګورا ما ذا ترا تما ته سمشور راکې ما ذا ترا تفسیر جلالین کې دا ما ذا ترا دا درای نه دی یعنی رویت نه نه حساب کړي ما ذا ترا تسرا یا مشوره ما ترا کې اسماعیل علیہ السلام ځان پیش کو فلما اسلم هر کله چې دعا تابع شو وتله للجبین او غرزول دلرا په اړه باندې ونادیناه اواز ورکړو موږ د تایا ابراهیم چې حضرت ابراهیم علی السلام کذالک نجزی المحسنین دارنګ بدلور کو مونږنی کمل کوم کوتا انه من عبادنا المؤمنین یقینا دې زموږ بندگانو د مؤمنانو نا وبشرناه زیر ور کړو مونږ د تب اسحاق حضرت اسحاق علیہ السلام سره نبی من الصالحین چې دې پیغمبرو د نیکانو نا وبارکنا علیه برکت چلو مون پاغ کی والا اسحاق او په حضرت اسحاق علیہ السلام کی ومن ذریتهما او دا اولاد د دې دواړو نه محسن نیک عمل کوونکی وظالم لنفسه مبین او ظلم کوونکی پزان باندې مبین سرغن ولقد مننا الله وی بیشک انعام او احسان کړو مون په حضرت موسی او هارون علیهم الصلاۃ والسلام آیا تاسو ځان د شرک نه بچ کوئ نه اتدون بعلن آیا تاسو را بلئ را مدد کوئ په خپل حاجتونو کې بعل لرا دا یو لوی درگاه وتذرون او پرېږدئ تاسو احسن الخالقین هغه ډېر خیسته پیدا کوونکو نه الله جل رب العزت ربکم رب تاسو دې الله ربکم الله رب تاسو دې یقینا دې زمونږ د بندگانو د مؤمنانو نا و ان لوط لمن المرسلین یقینا لوط علیہ السلام خامخار پیغمبرانو نو اذ نجیناه کلچ نجات ورکړو موږ دتا او اهله او تابعدارو دتا اجمعین تولتا الا عجوزا مگر بډای فی الغابرین پبا کی پات کی دن کو کیوا پدا سی وخت چې دن کی دن کی په وخت سبا کې وباللیل او د شپې په تیرې گئی را تیرې گئی فلا تعقلون آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلي وان یونس یقینا حضرت یونس علیہ السلام لمن المرسلین خامخاو پیغمبراننا اذ ابقا کله چې تختې دلې دې ال الفلک المشعون کشته دکی کړې شوی تا لړای کړو دلر مئی لواړه تیر کړو او هو ملیم او دې ملامت کوم کې او د ځان خپل فلولا انه کچری نو دا چې د من المسبحین فلولا انه کان من المسبحین کچری نو دا چې د تسبیح وینکو نا دا تسبیحات نه ویلې الله له جړاو فریاد نه کړي فاستفتهم نتپوسو کد دوین علی ربک البناتو چه آیا استا در رب د پار لون دی دی مشرکانو د خیال مطابق ولهم البنون او د دوی د پار زامن دی ام خلقنا الملائکه اناسا آیا پیدا کړی موږ ملائکه اناسا زنانا وهم شاهدون او دای حاضر چې یو کته چې فرشتي دا زنانه دي او دا الله نور دی لوز بالله من ذلک الا خبردار انهم یقینا دا مشرکان من افکهم د دروغ د دین لا یقولون خام خوایدی ولد الله چې ولد روړې دی الله صادر شوی دی د الله نو ولد ولد الله معنا سوا صدر منه الولد سرغن شوی دی د الله نه اولاد روړې دی الله اولاد وانهم لکاذبون او یقینا دی خامخا دروغجن دي استفل بنات علی البنین آیا غرکړی دی لونا پزا منو باندې مالکم کیف تحکمون سشنگی تاسو لره څنګه تاسو فیصله کوي افلا تذکرون آیا تاسو نصیحت نه قبلوي ام لکم آیا اشتری تاسو لره سلطان مبین دلیل خکارا فاتو بکتابکم مروڑی کتاب خل ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتینی وجعلوا او مقرر کړی د دې مشرکانو بینه پمند الله کې وبین الجنت او پمند پیانو کې نسب خپل ولی خپل ولی مقرر کړی یعنی ویلی دي چې دا ملائکه دا د الله رب العزت نعوذ بالله من ذلک لونه دي نو لونه خو خامخا د مېندونو پیدا کیږي نو مېندې سوګري وای په دې پیرانو کې چې کوم بادشاہان ني دا وی غلورا شاهزادګانې دې بیبيانې نعوذ بالله من ذلک یو مقصد دا وجالو بینه و بین الجنه نسبا مقرر کړ د دې مشرکانو په مند الله او په مند پیرانو کې نسبا خپل ولی یا دانا سبا د مناسبت نه مقرر کړی د مشرکانو په من د الله کې او بین الجنت او په من پیریانو کې نسبا مناسبت الله د عبادت مستحق غني نو پیریانم د عبادت مستحق غني ولقد علمت الجنت بشک په پیریان انهم لمحضرون یقینا خامخا دوی به حاضر کړي شي روان دی تیر شوی دا پاغ پخوانو کتابونو کې کلمتنا وعد زمونږه خبر زمونږه عبادن المرسلین د پارا د بندگانو زمونږه د لګل شو انهم چیکنن د انبیاء لهم المنصورون خامخا د دې سره مدد کیږي چې دوی مدد کړی شي وان جندنا یکنن لخر زمونږه لهم الغالبون خامخا دی بغالبوی فتولانهم رب په معنا د مالک دی چې مالک دی عزت ته عما دا وسنه یسفون چې دوی ورته کوم صفاتونه بیانوي وسلام علی المرسلین سلامتی علی په پیغمبرانو د الله باندې والحمد لله رب العالمین او ټول تعریفونه خاص الله لري چې پالون کې د ټولو مخلوقات دی